وهو الرحيم الغفور سچي پزمک کې نه نوځي او سچي د زمکې نه بهر راوځي او سچي د اسمان نه راکوزيږي او سچي اسمان ته ورخيږي د هر سيزنا هغه خبر ده هغه رحم کون کې او بهون کې ده داغنا د زری هم رسیز نه په اسمانونو کې پټ دی او نه په ځمکه کې نه د زری نه لوی او نه د زری نه وړو کې ټول هر څه په یو سرګن کتاب کې درج دي او دا قیامت به ذکر راځي چې الله بدل ورکړي هغه کسانو لا چې ایمان راوړې دي او نیک عملونه کوي دا غوي د پاره بخانه ده او د عزت روزي ده کافران خلکو ته وایي آیا مونږ تاسو ته داسې سړی وخیو چې هغه تاسو له خبر درکوي چې هر کله تاسو د بدن ذره خورې ورې شوي وي نو د نوي سر نه به بیا را پیدا کړی شي معلومه نه ده چې دا سړی په الله پوری دروغ تړي او کلیونه شوی دی آیا دوی چرته هغه اسمان او زمکه ته ندی کتلی چې دوی د وړاندې او د رستونه راګیر کړی دي کومونګه اوغاړو نو مونږه با دوی په زمکه کې خخ کړو یا به پری د اسمان سو ټوټه را وګرځو په حقیقت کې پدې کې خامخا نخښتا د هر هغه بنده د پاره څوک چې الله ته رجوع کوونکی دي مونږه داوود علی السلام لا د خپل طرف نه ډیر فضل ورکړی وو مونږه حکم وکړو چې اے غرونو دا غسره आवाज یو کړی او هم دا حکم مونږه مرغو ته وکړو مونږه وسپنه داغه د پاره نرم کړه چې تتری زغری جوړوا او داغه کړه ټیک په اندازه سرک دا مونږه داغه د پاره د ولی کړې شوی تانبه چې نه وبېولا او داسې پیریان مو داغه تابع کړل چې د خپل رب په حکم سره به داغه په وړاندې کار کولو په هغه کې چې با چا زمونږ د حکم نه مخ اړه وو هغه ته به مونږه د لمبوزن ور مزور سکولا هغوی به داغه د پاره داغه د مرزا سيزونه جوړول دنګي آبادیانی تصویرونه د لوی لوی هوز غوندي لوخي او د خپل زینا نخو زیدونکو درانه درانه دیګونه اے آل داود عمل کوي د شکر په طریقه باندې زما په بندگانو کې لک خلک شکر گزار دي په دې طریقه چې کله سليمان عليه السلام را پریوتو نو پیریانو ته دا خبره ښکارا شو چې کچري هغوی په غیب په هدلې نو د ذلت په دې عذاب کې به مبتلا نه وي لقد كان لسبئ في مسكنهم آية من سدر قليل لیکن هغوی مخ واړو اخر دا چې موږ په هغوی بند ور اوښلو او سیلاب مو پی ور پرې خو دو او د مخکینو دوو باغونو په بدل کې مو ورلا دوه نور داسې باغونه ورکړل چې په هغه کې د ترخو میوو او د جوکی ونی وي او مونږه د هغوی او د هغوی د هغه کلو په منځ کې چې مونږ پکې برکتونه کې خودلی وو خکارا کلی آباد کړی وو او پاغي کې مو د سفر فاصله په یو اندازه مقرر کړی وي په دې لارو کې شپه او ورځ خپه امن سره ګرځي راګرځي لیکن هغوی ویل چې ای زمونږ ربا زمونږ د سفرونو فاصله اوږدې کړه هغوی په خپل په خپل ځان ظلم وکړو اخر دا چې موږ د هغوی نه قصه جوړ کړه او هغوی مو بالکل خوارو وارو کړل یقینا پدې کې ډېری نخې دي د هر هغه سړي د پاره په هغوی باندې شیطان ته څه اقتدار حاصل نه وو لیکن سچي وشو هغه د دې لپاره وشو چې موږ دا معلومول غوښتل چې څوک د آخرت منونکي دي او څوک د آخرت په باره کې په شک کې دي ستارب په هر سیز نگران دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دې مشرکانو ته وایا چې را وبلې خپل هغه معبودان کم چې تاسو د الله نه بغیر خپل معبودان ګڼلې دي هغه نه په اسمانونو کې د زری همرا د سسیز مالکان دي او نه په ځمکه کې هغه د اسمان او د ځمکې په ملکیت کې شریکان هم نه دي په هغه کې هیڅوک د الله مددگار هم نه دی او د الله په دربار کې سفارش هم د چا د پاره فائدې مند کې دی نشي بغیر د هغه کسنا چې د چا د پاره الله د سفارش اجازت ورکړي وي ان تر دې پوري چې کله د خلکو د ظلمونو نه ير لری شي ناغوي با د سفارش کوونکو نه تپوسو کړی چې تاسو رب څه جواب درکړو هغه به وایي چې تک جواب میلاو شوی دی کاش چې ته د دوی حال په هغه وخت کې ووینې کله چې دا ظالمان د خپل رب په دربار کې ولاړ وي په هغه وخت کې به دوی په یو بل باندې الزامونه لګوي کم خلک چې په دنیا کې دباو ساتل شوی وو هغه به ځان غټ قانون کو خلکو توای بما عملوا وهم في الغرفات آمنون دا ستاسو دولت او ستاسو اولاد نه دی چې تاسو مونږ ته رانږدې کوي هو چې څوک ایمان راوړي او نیک عمل وکړي دا خلک دی چې د دوی د پاره د دوی د عمل د چند بدله ده او په کومه ورځ چې هغه ټول انسانان راجم کړي بیا به د فرښتونو تپوسو کړي آیا د خلکو ستاسو عبادت کولو نو هغه به جواب ورکړي پاک دې ستا ذات زمون تعلق خو ستا سره دی نشي د دې خلکو سره په اصل کې دوی به زمونږ نه بلکې د پیریانو عبادت کولو په دوی کې اکثر خلکو پاغوي باندې ایمان راوړی وو حالانکه دې خلکو ته مونږ نه اول سي کتاب ورکړې وو چې ګني هغه دوی لولي او نه مو ورته ستانه مخکې څوک خبردارونکي ورلېګلې وو د دوی نه مخکینو خلکو دروغ ګڼل دي سچ مونږه هغه لور کړی وو د هغه لسمې برخې ته هم دوی نه رسیدلی د الله د پاره تاسو یو یو او دو دوا یو زی شي او خپل دماغ کو جنگوي او سوچ وکړي ستاسو په ملګری کې اخر داسې کم خبره ده چې هغه د لیون توب وي هغه خو د یو سخت عذاب دراتلو نه مخکې مخکې ستاسو د پاره خبردارون کې دی په هغه وخت کې چې با دوی د کم سیس آرزو کوي دا غینه به محروم کړی کیږي لکه څنګه چې با د دوی مخکینی ملګری محروم کړی شوی وي بشکا دوی په لوی گمراه کن شک کې پراته وو